بسم الله الرحمن الرحيم فالمعرب المركب الذي لم يشبه يا لم يشبه مبني أصله فرن څو حصہ د سبق په المعرب المرکب الذي کې ویل شوی و اوس دې مقام کې دا سوال واردېږي چې المعرب دا صفت ده او د هر صفت د پاره لابودی ده د موصوف نه نو د المعربو د پاره موصوف څه شی دی جواب دا دی چې د المعربو د پاره موصوف اسم دی یعنی الاسم المعرب زکه چې بحث د اسم جاری دی بحث د اسم شروع دی نو موصوب بم د دې لپاره هم اسم شي خجی به دا سوال واردېږي چې تعریب د اسم د معرب ته صحیح نه دی تقسیم د اسم دی ځکه چې قسم خاص وي قسم خاص دی او دلته قسم چې معرب دی دا عام دی ځکه چې معرب څنګه اسم واقع کیږي نو دغه رنګ معرب فعل هم واقع کیږي چې هغه فعل مضارع ده فعل مضارع معرب ده کنه په یو تقدیر باندې جواب دا غنه ده چې زمنګ د معرب نه مطلق معرب نه دی مراد بلکې زمنګ د معرب نه اسم معرب مراد دی د مراد شه ده اسم معرب اسم معرب مراد دی به دا سوال واردېږي چې تعریب د معرب دی مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو پکې ضربه په دې ترکیب کې چې ضربا زیدون ځکه ضربا زیدون دا مرکب دی د غیر سره زید دی که نه دی او پکې عامل هم دی او سره دی نه چې ضربا دا څه شی دی دا مبني دی خیال دی که نه دی نو جواب دا دی چې مراد د مرکب نه اسمي مرکب دا هغه اسم مرکبه دی چې مشابه د مبني اصل سره نه وي او په دې کې شک نشته چې ضربه اسم نه دی هغه څه شی دی هغه فعل دی د دې وجه نه په تعریب د معرب کې نه داخلېږي سوال واردېږي چې راوړل د مرکب په تعریب د معرب کې صحیح نه دي مرکب لفظ راوړل نه دي دا صحیح نه دي ځکه صحیح نه دي چې معرب قسم د اسم دی معرب قسم د اسم دی او اسم قسم د کلمې دی او په مفهوم د کلمه کې افرادو مفهوم د کلمه کې افراد افراد ماخوذ او افراد د ترکیب سره منافی دی کلمه تعریف کې موږ ویلو د لفظ مفردون نو د افراد سره ترکیب سره منافی دی کنه ترکیب سره صحیح نه دی جواب دا وکي چې د مرکب دوه معنی دي د مرکب دوه معنی یو معنا د مرکب دا مجموع المضمومین د مرکب یو معنا ده مجموع المضمومین دویم د مرکب معنا ده مضموم مع الغیر مضموم مع الغیر او دلته د مرکب نه د معنا ثانی مراد ده چې مضموم مع الغیر ده خبر باندې تاسو پوښتنه په دې جواب باندې اعتراض واردېږي اعتراض دا دی چې دا خو اخذ د مشترک شو اخذ د مشترک شو او اخذ د مشترک په تعریفاتو کې ناروا ده په تعریف کې مشترک لفظ نه راوړي خلک نه ده جواب دا دی چې اخذ د مشترک په هغه وخت کې ناروا دی چې کله قرینه صارفه داله نه وي په تعین د مراد باندې کله قرینه نه وي چې دلته معنا مراده کومه یوه ده او دلته قرینه شته ده قرینه دا ده چې کله د مرکب تعدیت راشي په څه باندې په علا سره نو بیت معنا ثانی مراد دی بیت معنا اوله مراد دی او کله بیت معنا اوله مراد دی او کله چې د مرکب تعدیت په سیله کې من راشي بیت معنا ثانی مراد دی خبره باندې پوښ کنه به سوال ده چې غلام یا جواب داده دویم جواب کوي یا دویم جواب داده چې دلته قرینه حالیه ده چې ده قرینه حالیه ده چې هغه داله ده په تعین د معنا مراد باندې او قرینه حالیه دلته څه چې هغه بحث د اسم ده چې هغه بحث د اسم به سوال داو چې غلام په غلام زیدین کې چې غلام په غلام زیدین کې مرکب دی د غیر سره مرکب دی د غیر سره او سره دی نه چې غلام څه شی دی دا مبني دی څه شی دی مبني دی نو جواب دا چې موږ په معنا کې ویلو چې دا به مرکب وي د غیر سره خدا غیر به په دې کې عامل وي غیر په دې کې عامل وي او دلته زید په غلام کې عامل نه دی خبره پوښتنه وکړه سوال تعریف د معرب دی جامع نشو خپل افراد لره او خارج ترنه مبتدا او خبر ځکه متبادر د ترکیب نه به دا مراد وي چې دی به مرکبي د عامل لفظي سره سره د عامل لفظي سره به د ترکیب راغلی وي او مبتدا او خبر کې عامل معنوي دی مبتدا او خبر کې عامل معنوي دی او جمع د عامل لفظي د عامل معنوي سره مهاله ده چې عامل لفظي او عامل معنوي دي شي ده جمع شي دا محاله ده جمع د عامل معنوي جمع د عامل لفظي د عامل معنوي سره محاله ده جواب دا غنه ده چې ګوره مونږ ویلیو چې د دې به ترکیب راغلی وي د غیر سره مرب هغه ته وی چې مرکب به وي خدا ترکیب برابر خبره ده کده دا غیر په ده کې عامل وي یا د سبب وي د پاره تحقق د عامل پرون موږ ویلو که نه یا دا سبب وي د پاره د تحقق د عامل مبتدا او خبر دا مسند مسند له دي او مسند مسند مسند له مشتمل په اسناد باندې او اسناد چې کوم دی دا سبب دی د پاره د تحقق د عامل او اسناد څه شه ده سبب ده د فار د تحقق د عامل خبر ما تاسو پوه شئ کنه به دا سوال واردی په دې مقام کې چې تعریف د معرب دا د مانع نشو د دخول نه غیر نه داخل شو پکې مبنیات لکه زید په یا زیدو کې زید یا زیدو کې او د اسماء اشارات او مسملات موصولات او مزمرات نه علاوه نام پکې داخل شول ځکه چې دا خو مرکب دي د غیر سره او مشابهت د مبني اصل سره نشته دی البته مناسبت د مبني اصل سره شته دی مشابهت نشته دی خدای مناسبت د مبني اصل سره شته دی جواب دار چې دلته دا لم یشبه په معنی د لم یناسب باندې دی لکه بتن کوم لم یشبه لپس راغله ده دا په معنا د لم يناسب باندې ان د عدم مشابهت نه مراد عدم مناسبت ده چې ده عدم مناسبت عدم مناسبت ده چې مناسبت به د مبني اصل سره نه وی راغله خبره پوهیږم دا معنی چې مشابهت به نه وي بلکې معنی دا ده چې د دې به مناسبت نه وی راغله د مبني اصل سره په دې جواب باندې اعتراض وارد اعتراض دا دی الګ سره توجه کینه لږ سوچ دی بدل دی تل دی کنه چې دا خو لازم شو اخذ د مجاز څه شو لازم شو اخذ د مجاز زکه چې تا لم یشبه په معنا د لم یناسب معنی یو کنه دا خو اخذ د مجاز دی او اخذ د مجاز په تعریفاتو کې شنیع دی ناروا دی جواب دا دی چې اخذ د مجاز په تعریفاتو کې هغه وخت ناروا دی چې کله قرینه نه وي چې کله او دلته قرینه شته ده قرینه دا ده چې مصنف رحمه الله په تعریف د مبني کې چې کله د مبنیاتو ته تاسو ورسېدلې او د د مبني تعریف کوي نو د مبني په تعریف کې مصنف رحمه الله قید د مناسبت معتبر کړی دی قید د معتبر کړی دی او قاعده دا ده قاعده دا ده چې کله یو قید وجودن دا معتبر وي نه خبره سو کوي او معرب او مبني دا دواړه متقابلین دي معرب او مبني او قاعده دا ده چې کله یو قید په یو متقابل کې معتبر وجودن په یو مقابل کې یو قید معتبر دی وجودن چې دا به وي نو دا مستلزم دی دی لره چې دی به معتبر وي په متقابل آخر کې عدمن دا قید چې په دې متقابل کې وجودن دی نو په هغه بل متقابل کې به دغه قید عدمن معتبر وي معنی نه به وي دلته الته مناسبت معتبرو